زده صفان بن عسال صلی الله علم اسألو عن المسیح الخفین ما تپوسو کو داغنا په بار د مسیح په خفینو چې په موضوع باندې د مسیح باره کې ها تپوس مې ته وکړه چې دې باره کې سره آیت تاسو په قال وی وی تپارا د لټولو د علم د علم د طلب د پر راغلې ما ته دنیایي غرض او مقصد د پر نه راغلې تاسو را خو د دې د پر راغلې چې زه علم د کوم ستانه کله کله یو کس راشي دا مقصد د الله رضا وی علم حاصلولي باز راشي نو په جامه د طالبګریږي او هغه دنیایي په لالچونو پسې ګرځي بیا پیشکا فرشته دی وزر خپل د پاد طالب العلم خوري چاغه په قدمونو وګدي ها دا فرشتي چې کلا طالب العلم د علم د پادز چې د الله رضا مقصد وینو یو فرشته او تو وزر خوري او طالب په قدمونو وګدي دا معنا نه ده ها معنا تعاون کوي مرسته کوي مدد کوي په تعاون کې اوس رواني فرشته او كنت او يمز امران یو سړی من اصحاب النبي د اصحاب د نبی عليه السلام نا ز د نبی عليه السلام یو صحابي ما خو تاسو د فار راغلم د پاد ته پوسو د بل سلام د صحابي ما حل سمیت ها فقجئتو راغلیم ز اسالوکا تپوس کومستانا حل سمیت او یذکر فی ذلک شیا صفوان ته وی آیا اوریدل دا تا دا خبره د پیغمبر نه چې ذکر وکاو فی ذلک زکه تم صحابي کېږي چې په داسې وخت کې زنو مچ دا خبره کړې ده لکه شاګردانی دو استاد راو یاله کزو په پلاني پلاني ورس کې نو ما ابتغه رازو ما بیمارو ما اول خاطر ما آیا دا چې ته خپل استاد نه دا دا خبرې ورېدلې دي دې لپاره حال د دوالو پیغمبر دی صحابه دي حال سمیت او آیا ورېدلې وتا دا خبره چې ذکر به کا فی ذالک د مبارک شی اند سیزا قال وې صفان راتوي نعم آو کان یامرنا و نبی علیہ السلام چې حکم به کاو مونږ ته او حکم به کاو یا امرنا حکم به کاو مونږ اے ما د نبی علیہ السلام نه د مس په باره کې حدیث اوریدل او هغه حدیث دارې چې نبی علیہ السلام به مونږ ته دې حکم کاو اذا كنا سفرا کلا چې مونږ په سفر کې کله بچو مونږه کلوی بولو کې کواله بولو کې او د سمات شه وینه د نو ارس چي دي خود غسل نه د جنابت نه بغیر په موضوع مسشتا او چې کله غسل در باندې واولې دو نو بیا په موضوع باندې مسا نشتا بیا و موضوع باشه په بیا وینځي الله نن یا خفافنا ثلاثه ایام ولیالینا الا من جنابت مگر د وجد جنابتنا یو کس باندې غسل واجب شو او موضوع هم پخپوي نو د لپاره دا جایز نه ده چې د جنابت نرسته هم د مسا په موضوع باندې وږي بلکې موضوع به وباسي اخ په وینځي او پخپو دی موزی دی نو پخپو موضوع باندې څه کولای شي مڅ کولای شي دا می تولید دي فقلت نو ما هل سمعته اوس وی آیا بل خبره ته پوسه کوي یو دا چې د موضوع په اړه کې تاسو یو ک په مسا د وړو د لوی بولونه وې دا خو دې ماوري دي اوس دا بل تاسو ته دا کوي چې د نیکانو خلکو سره محبت او مینه ساتل دې څه فائدہ شته دا تا د پیغمبر نه اوریدلې دي چې د نیکانو خلکو سره محبت وکړي صفوان ته وي فقل دونو ما هر سمعته یذکر فی الواشیا آیا اوریدلې تا دې خبر را د نبی علیہ السلام چې ذکر کا فلاوا د محبت په باره کې شین دی یو سیزه یعنی بیا می تنبل ته پوس دا وکړه چې د حضرت نبی د محبت په باره کې څه خبرې اوریدلې دي چې یو انسان د یو نیک بنده سره محبت او مینا کوي قال نو صفان وی او دایم دیو نعم ما دی اوریدلې دي كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفرن موږ د نبی علی السلام سره په یو سفر کې وو نو د محبت په باره کې تما دا اوریدلې دي او دا سی ویلو په سفر کې وه کاروب شمانه پتا دی افسوس وی اعوذ من صوتک دا کلمه د بدای دا فیها کا ورکشی د پیغمبر واره کې داسې आवाज کې خو افسوس دی په تاج داسې او باندې چی کې نه ځکه داسې आवाज کې بعض غریب داسې راشي داسې خبره کوي نو طالبان حیران شي یدا بعض طالبان داسې نه وی راشي داسې خبره کوي نه مړه یدا بعض خبره کوي نو طالبان ته حیران شي غریبانان ته باندوي او حالان کې نه پیو شوی دا غي سره یو سره مینا د یو قوم سره کوي او په خپل هغه سره دا قوم سره مخ شوی نه ملاو شوی نه قال النبي نبی علیہ السلام ورته وی المرء مع مع من احب يوم القيامه المرء سره با ما سره من دا چا سره وی قیامت کې احبا چې مینه او سره کړی دا یوم القیامه پرز د قیامت به دا سره وی پوښي یعنی چا چې د چا سره محبت او مینه وکړه نو دی به قیامت کې د هغه سره وی فما زالا يحدثنا نو هميشو فما زالا نو همیشو د دینه پس نبی علیہ السلام مونږ سره خبره اترې کولې په دې خبرو اترو کې د توبې دروازې خبره رااله چې توبه به قبليږي نه قبليږي یو سره داسې کارو کې او دا کان په توبه باسي یره موږ خبره اترې کولې د پیغمبر سره په دې کې یو داسې یو خبر ته به بار کې رااله یک یو سره خبره کوي وایي کدا فلانه خبره به کې منځ کې سره غلې وګورې ښا دې سمې او ما زالا همیشه چې خبره کولې موږ سره حتا تر دې ذکرہ باب من المغرب چې ذکر شو د یو دروازې د مغرب نه نبی علیہ السلام د مغرب طرف نه د یو دروازې خبر ورکو چې مغرب طرف ته یو دروازه ده مسیرت عرضی او یسیر او یسیر الراکب فی عرضه 40 او 70 عاما چې داغي د پلنوالی مزل کې راوی شک دی چې یا خو داسي اووی او یا داسي وی چې دا غي په پلنوالي کې یو سور کس سلویت یا او یا کال مزل کوي په یو سولې سور دی او هغه سلویت یا او یا کال مزل کوي مسیرت عرضه په اندازې د پلنوالي داغه یا راوی وی چې نبی علی سلام دا سی ویلی دی یسیر الراکبو چتلل کای سور تلونګه په پلنوالي دای کې په اندازې د سلويختو او یاد او یاو کالو قال سفیان احد الروات وقال ویل ترمذی حدیث حسن صحیح مم ترمذی ودا حدیث حسن او صحیح دی نو فکر دا دی چې د توبې دی حدیث کې یو د توبې بیان راغی بل د خو خلقو سره د محبت بیان راغی المرء مع من احب یوم القیامه چا چې د چا سره مینه وي نو قیامت کې بداغه سره فسر کې ولالی او بل په دې حدیث کې په موضوع باندې د مسو کولو بیان راغی وعن ابي دا حدیث ډیرو ګدې بلا وګدې